یعنې په هر وخت کې د الله رب العزت نه تاسو یریږئ لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې ته د الله نه ویریږه چې په هر ځای کې دا نه چې د خلکو تر مخه د الله ویره در سره وي په جومات کې د الله ویره در سره وي په حرم کې د الله ویره در سره وي اما چې د کله د خلکو نه بیل شي د جومات نه ووځې بیا د الله ویره ستا سره پرته نه وي نه چې په کم ځای کې ته د الله نه ویرېږه الله رب العزت به تا ته عزت درکوي حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ای د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل تقوا یا الهي ویره غوره کړه همدا د ټولو شیانو بنسټ دی ما بیا ویلې ای د الله رسوله نور نصیحت راته وکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویل د قرآن کریم تلاوت کوه دا تلاوت ستا لپاره په ځمکه کې نور او په آسمان کې ذخیره ده نو دې کې شک نشته قدرمنو اورېدونکو چې د الله رب العزت ویره غوره کړي تقوا اختیار کړي دا د ټولو نیکو اعمالو بنسټ او اساس دی په هر ځای کې به الله ستا په زړه ته وي او ته لپاره به کوشش کوي چې د خراب پر ځان نه زه څنګه راځي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څلوېښتم نصحت هغه دا ده چې تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ په حدیث مسلم د حضرت ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې رسول اکرم به فرمایل تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ ځکه قرآن کریم به د قیامت په ورځ د تلاوت کوونکي شفاعت کوي هغه څوک چې نیا کې د په اخلاص او صداقت سره د الله رب العزت کلام ولي هغه تلاوت کوي او د هغه مقصود هم د الله رب العزت رضا وي نو دا د الله کلا د آخرت په ورځ د الله په حضور کې د دې لوستونکي او د دې تلاوونکي ښه کوي تر څو یې په خپل شاعت باندې جنت ته نه داخل کړی د الله په حضور به قرآن شفاعوي په ځانګړې توګه د سورت بقرې او سورت آل عمران تلاوت کوئ دا دواړه سورتونه به د الله العزت په حضور کې د سیوانانو او د ورځو بڼه غوره کړي او راځي د خپل تلاوت کوونکي او د خپل لوستونکي شفاعت الله رب عزت په حضور کې کوي نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت دی فرمایي چې د قرآن کریم تلاوت کوئ اما متاسفانه چې لا تر اوسه ته نه یو متوجه شوي ډېر زموږ د خویندې او ورونه شته دی چې هغو خپل عمر خوړلی څلوېښت پنځوس شپېتو ته رسېدلي تر اوسه الله رب العزت په کلام باندې نه پوهېږي قرآن شي لوستلی د دنیوي کارونو باندې ډېر ښه پوهیاست د هر شي تفکي کمیس کولی شو اما چې کله د الله رب العزت کلام راته کېښودلی شي ډېر د لوستو نه موږ عاجز یو تقصیر د چا دی او زموږ ډېری ورونه او خویندې داسې دي چې هغوی د الله العزت د کلام په لوستلو باندې قادر دي لوستلی شي اما دا همت الله د هغوی نه اخیستی دی چې که د الله کلام خلاق کړي او د هغه تلاوت کړي الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی مایی ان الله یرفع به الکتاب اقواما ویدعو به آخرین الله رب العزت په واسطه د دې باندې قرآن باندې ډېر قومونو عزت ورکوي ډېر قومونه اوچتوي قوم چې د قرآن تلاوت کوي په قرآن باندې عمل کوي د قرآن عزت او عمت ساتي الله رب هغو ته عزت او شکر کوي لکه صحابه تابعین د تابعین مو قومونو د قرآن فاصله واخیسته قرآن نه لرې شو او د قرآن غافل شول هغه احکام او اوامر چې د الله رب العزت قرآن کې ذکر دي هغه عمل ونه که اصلا نه قرآن کېږي نه تلاوت کوي او نه عمل کوي دا قوم به الله ذلیله کوي او په دې باندې به الله کفار مسلط کړي او د هغو پلیتو د ظلم او د وحشاسونه به د دې مسلمانانو وینو باندې سري لکه څنګه الله فرمایي الله لا یغیرو ما بقوم حتی یغیرو بانفسهم هغه آیات او هغه شرف چې الله رب العزت قرآن لوستونکی او حافظ د قرآن کړی دی که موږ تاسو هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناونه واورو نو واقعا د انسان په وجود کې به احساس او جذبه پیدا شي د ترمذي صحیح حدیث دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک ولي او قرآن عمل وکړي و احل حلاله و حرامه چې الله امر کړی دی په هغه باندې عمل وکړي او د څونه چې الله نهي کړي د نه ځان وساتي اجتناب وکړي الله به هم دا جنت داخل کړي او د دې ترڅنګ د دوی کورنۍ لس کس چې په هغو نه جهنم واجب دی په شفاعت به الله هغوی هم جنت ته داخلي همدا د ترمذ بل حدیث دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي قالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ما كنت ترتل الدنيا فإن منزلتك على آخر آية تقرأها د قرآن کریم قاطع به د آخرت په ورځ باندې ویل کړي چې ته قرآن لول پر مخ او د قرآن کریم دعوا تغیر په کراره کراره وه له څنګه چې په دنیا کې د قرآن کریم په ترتیب سره کوه او د ستا زلات او ستا زبه په هغه ځای چې کوم ځای ته قرآن ختموي کوم آخري آیت لاوت کوي هغه ستا تمځای وي دا عزت او دا شر الله رب العزت د قرآن لوستونکي او قرآن حافظ ته ورکړی خو هغه حافظ ته چا په قرآن دی عمل کوي نن ورځ ځینې حفاظ مې وینو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ستونه خلاف د هغو کار د ګیرې په مخ نشته حافظ د قرآن دی او د رسول صلی الله علیه وسلم ګیره کوي حافظ د قرآن دی لباس اسلامي لباس دی دا شرف هغو لپاره نشته بلکې دا قرآن به د آخرت په ورځ الله په زور کې د حافظ نه شکایت کوي لکه چې رسول الله فرمایي القرآن حجت لک او علیک قرآن یا ستا نفی لپاره حجت او دلیل دی یا ستا ضرر لپاره حجت او دلیل دی راشئ د خپل اولاد الله رب العزت کلام ته کینوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کینوئ هغو ته دین وروښیئ ستاسو او حق دی په تاسو باندې که غواړئ چې ستاسو په سر باندې د آخر ورځ ستاسو د مور په سر باندې د عزت او د شرف تاج وي خپل اولاد قرآن ته کینوئ هغو ته قرآن یاد کړئ قرآن پر حفظ کړئ نن دې ته ښه آماد یو چې هغو باندې دنیوي زده کړې وکړو عصري علومو ته کښېنوو اما دا پوښتنه موږ کله اولاد نه کړې چې بچه ته په منځه باندې پوهېږې ته د الله په کله باندې پوهېږې کله هم جومات او مدرسې ته بو نه هغه دیني زده کړې وکړي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحتونه چې د دې اورېدلو او د دې عملي باندې انسان د الله رب العزت عزت دنیا او آخرت ورکوي څوک چې نه غفلت کوي نه اوري او په خپل ژوند کې رسول الله وینا نه عملي کوي ده دنیا ژوند به هم ډیر تنګ او بی عزته او په آخرت کی به الله سکه مسئول وی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو څلویښت نصیحت هغه دا دی څو خیرات کوئ صدقه کوئ هغه حدیث امام احمد رحمه الله خپل مسند کې روایت کړی د حضرت انس بن مالک نه هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د بنو تمیم د قبیلې نه یو کس راغی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د الله رسوله ډېر شتمن یم زه ډېر مال لرم دولت لرم جایداد لرم خو ته ما ته ووایه چې پر څه شي زه د خپل مال او دولت مصرف کړم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د مال زکات ورکوه ځکه زکات کی ده به الله رب العزت کړي استعمال به الله پاک کړي له خپلو نږدې رسلې رحمي کوه او د سایل ګاوي او مسکین حق وپېژه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت و هغه ژمن ته نن دې زمونږ شتمن وروڼه دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت په خلاصو غوږونو دې واوري چې دوی خپل مال په څه کې مص کړی یا د خپل مال کات یې ورکړی د خپلو اقربا خپلوانو سې سرې رحم کړي د سائل او د مسکین د افسوس او د نالیتوب آواز تر غوږو رسېدلی او هغوی څه ځواب ویلی اوس چې پیسې پیدا شي هغوی فساد او د منکاتو بنسټ په دو پیسې باندې ږدي الله رب العزت به تر پوښتنه کې دا پیسې د کم ځای او په کم ځای دې مصرف کړې دا د رسول نصیحت او زما ته توصیه هرمنو ورونو دا دی کوشش که خپل مال زکات ورکړئ خپلو خپلوانو سره سړي کوئ د مسکین او د فقیر آواز اورئ که غواړئ مال هم تل لپاره وي تاسو پاک وي مال پاک وي او دوامداره وي الله رب العزت عزت په دنیا او په آخرت درکړي دا د رسول صلی الله علیه وسلم وینا واورئ او هغه شتمن چې د خپل دولت زکات نه ورکوي په خپله دنیا باندې د فساد بنسټ په دنیا کې ږدي په هغه باندې خلک په فساد روان دي دا به د آخرت په ورځ مار وي اژدها د دې په غاړه کې به پروت وي او دا به ورته انا مال و انا کنزو او د دې مال به دې تندی د دې شګانې د آخرت په ورځ باندې داغل کیږي او څه بد خلک چې په دنیا کې دې بنسټ د فساد ایښی چې تر آخرت ورځې پورې پرې عمل کوي ګناه به الله هم دې بنسټ ښودونکي سوي الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت په خلاصو غوږونو باندې واورو او هغه خپل ژوند کې عملي کړو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوه څلوېښت نصیحت هغه دا د مصیبتونو د ختمولو او د قرض ادا کولو لپاره دا دعا وایه دا به دعا به ورته ووایه حدیث ابو داود د حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه څخه کړی دی ابو سعید خدري وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ننوت ویلي ده چې په جومات ابو امامه ناست دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای ابو امامه زه دې وخت کې له لمانځه ته په مسجد کې وینم یعنې جومات د مانځه وخت هم نه دی جومات کې پې وخت کې څه کوې ابو امامه ته ویلې یا رسول الله ته ځینې مثبتونه راوي او قرض را باندې دی نو زه راغلی جومات کې ناست یم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابو امه ستاسو ته داسې دعا در ونه ښیم چې تا هغه ولولئ مصیبتونه دې ختم شي قرض دې هم ادا شي ابو اما ویلې ولې یا رسول الله هغه دعا ما راوښیه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل سهار ماښام دا دعا وایه اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال ای الله زه له غم او تکلیفه ستا پناه غواړم نه غواړم له عاجزي او سستي څخه همدارنګه ستا پناه غواړم له بخله له بېزړهتوبه د قهر له غلبې او د خلکو له قهر ابو امامه وایي ما د همدې دعا په ویل شروع وکړه نو الله ربالعزت زما غمونه ختم کړل او قرض مې ادا شو نو که غواړې د مصیبتونو خلاص شې مونو خلاص شې او هغه قات چې ستا په او باندې بوج پروت دی راشه د رسول الله دا نصیحت واوره او سار او مقام الله د اوامرو تابعداري هم کوه او دا دعا وله الله رب العزت به دې مشکلات درته کړي الله زمونږ مشکلات زمونږ زونه د ټولو مسلمانانو قرضونه الفضل رحم او کرم څخه خلاص د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څلوېښتم نصیحت هغه دا دی چې مخکې د دې چې تاسو ویده شئ دا دعا لولئ هغه حدیث چې بخاري او مسلم حضرت برا بن عازب نه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې خپلې بسې ته ورشي نو دا دعا وایه دلته دعاګانې ذکر کیږي قدرمنو اورېدونکو کومه چې تاسو ته اسانه وي هغه تاسو یې کړئ چې کله د خپل بسترې ته ورځئ خو ورځئ هغه دعا وایه زه ځان ته سپارم ما مې تا ته مینه مې تا ته وسپارلې ښه مې ستا په پا کې ورکړه له تا سره مینه لرلو او اورېدلو زما تن ځای او د خلاصېدو قام ستا طرف ته دی ما تا پر هغه کتاب ایمان راوړی چې تا نازل کړی دی او پر هغه رسول ایمان راوړی دی رالیږلی دی رسول الله صلی وسلم اصحابي ته وایي که چې ته د خوب بسترې ورځې او دا دعا ووایې که ته همدې وفات شوې نو پر اسلام به مړ او که هار راپورته شوې نو په خیر به راپاتې ډېرې اسې دعاګانې یي خو په دې شرط چې موږ احساس د مسؤلیت وکړو دا دعاګانې یادې کړو همدارنګه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه رد کوي چې رسول اکرم الله علیه وسلم وفرمیل چې پر خپل ستار په پریوتو دا دعا وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه زه د الله د مغفرت سوال کوم، له هغه پرته بل معبود نشته، هغه ژوندی او قائم دی، زه هغه ته توبه باسم نو د هغه ګناهونه به معاف شي، که څه هم د سمندر د ځګ یا د اونو د پاڼو یا د ریګستان د ریګ او یا د دواړو جهانو په اندازه وي، دا حدیث دی چې ترمذي روایت کړی، صغیرا هم به دې الله ټول درته معاف کړي که هم د بحر د ځګ په شان وي. مخکېنۍ دعا تاسو نه شئ یادولی، دا خو یادولی شئ چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه چې کله بسترې ته ځې خوب نه وړاندې دا دعا ولوله بیا ویښ شه. دارنګه بل حدیث ام بیهقي رحمه الله په خپل کتاب کې د حضرت انس مالک رضی الله تعالی عنه روایت کړی فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې پر خپل ستر د پرېوتو پر مهال دا دعا ووایي الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني سقاني والحمد لله الذي علي فأزل فقد حمده لجميع محمد الخلق كلهم څوک چې دا دعا ولولي الله ټولې ستاینې خاص تا لري ما ته کافي دی او ما ته یې ځای راکړی دی ټولې ستاینې هغه ذات لره دي چې ما ته یې خوراک راکړی او زه یې کړی یم یعنې سیرابه کړی یم ټولې ستاینې هغه ذات لره دي چې په ما یې لورنه او پیرزونه کړې ده نو چا چې دا دعا وستله دې سړي الله هغه ټول تکونه بیان کړه چې نور مخلوق یې بیانوي یعنی دومره حمد و ثنا دې ویله چې ټول مخلوق یې وایي دونه دعا الحمد لله الذي کفانی ووانی والحمد لله الذي اطعی وسقنی والحمد لله الذي من علی فافضل چې بستر ته ورتللو مخکې خو به مخکې دا دعا وایي دومره حد او د الله ستاینه ته کړې لکه څول مخلوق وایي د مغفرت اسانه لارې الله هم ته راښودي ډېرې د عزت لارې الله رب العزت او د هغه رسول راښودلي دي خو متاسفانه باید ووایم چې موږ د دې غافل یقین تر اوسه توجه نه ده کړې همدارنګه بل حدیث بخاري حضرت ابو او حذیفه نه روایت دی هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اطا فراشی قال اسمک اللهم احیا و اموت رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله بستې ته د ویدلو لپاره راغی نو هغه به یې بسمک اللهم احیا و اموت ای الله زما ژوند او مرګ ستا نوم دی ستا په نام زمرم او ژوندی کیږم هغه دعا نه لوستلی دی لوستلی ډېر ګڼ احادیث دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه په دې هکله باندې روایت شوي اسې روایتونه هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم شته دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله بسته لاړه نو یو به قل هو ولوستل بیا به اعوذ بالفلق لوسته بیا به اعوذ بالناس لوسته او هغه په خپل سو شوفه ته کم زر چې رسول الله لاس بدن رسېده لاس به یې د خپل بدن مسح کوه د شپې ارامتیا لپاره د دې لپاره چې الله تا محفوظ اوسي الله دې موږ توفیق کړي د رسول ام صلی الله علیه وسلم څلور څلوېښتم نصیحت هغه دا که د شپې خوب نه درځي نو دعا وایه ډېر زموږ چې ورونه او خویندې شته دی چې هغه کله د خپل بسترې ته ورشي نو نیمو شپو پرې هغوی ته خوبونه نه ورځي په ځانګړې توګه په دې لویو شپو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې دومره مهربان او شفق که تاسو ته خوب نه نو د هغه بېخوبي د وجې نه دا دعا ولولئ الله رب العزت به هغه بېخوبي ستاسو نه لرې کړي تاسو ته به آرامه خوب راشي زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي چې زه لاړم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته او د بېخوبي شکایت مې ورته وکړ چې رسول الله ما ته خوب نه راځي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته دا دعا راوښودله هغه دعا دا ده اللهم غارت النجوم وهدأت العیون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وانم عيني فقلتها فاذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد اې الله ستوري بدل شول، سترګې آرامې شوې او ته ژوندی یې، قایم یې، تا ته نه خوب درتلی شي او نه په تا باندې بېهوښي راځي، ته ژوندی او قایم اوسېدونکی ذات یې، زما شپه آرامه او سترګې مې ویدې کړې. نو کله چې ما دعا ولوستله زما شکایت ختم شو یعنې په ما باندې خوب راغی. اللهم غارت النجوم. وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدي ليلي وانمي عيني دا دعا ده که چاته خوب نه ورځي نو دا دعا چې ولولي الله رب العزت به د هغه بیخوبي ختمه کړي نور هم حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه په دې اړه باندې روایت شوي دي خو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله دا ویناوې او د رسول الله د احادیث په خلاص غوږ باندې واورو او دا په خپل ژوند کې عملی کړو چې الله رب العزت موږ ته عزت د دنیا او آخرت راکړي او هغه مصیبتونه او تکلیفونه او دردونه چې هغې کې موږ ګرفتاره یو الله هم د هغه نه خلاص کړي نو راځئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې څه وخت په شپه ورځ کې د الله عبادت لپاره غوره کړو او بیل کړو چې هم الله رانه راضي شي هم مخلوق راضي او هم په آخرت کې الله ته په اوچت سر باندې ولاړ یو نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ سردار د مدینه روح